لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دا ترغیب او انفاق د مال طیب دا په قران کله کله چې خلق له ترغیب ورکی د انفاق هغه انفاق چې د مال طیب ځکه هغه مال چې طیب نه په حرامو طریقې سره راغلي هغه کې د انفاق ثواب نشته لن تنالوا البر او بنمو معنی کی حتا تنفق الا ان تنفق سو پوری چې انفاق نه کې دا هغه مال نه چې تاسو ته محبوب مال یعنی خبيث نه ګنده نه توي وما تنفقوا من شيء او هغه چې کوم انفاق کوي د شي سمانه شی اندامانه لګي او کړی وان لګولې نه نو کې دا ته په اجازه کو کتا لګ من فاق کړې په اجازه کوم د دې بټیک تا چې جزاء ملایي او جزاء به ولې ملایي دا د یو جاجی کوم تعلیل ده فات تعلیلیه زکه بجزا ملاویږي فإن الله به علی ته چې څه خرج کړي کارګي کړي دا د الله نوټس کی د الله علم کی رجزا کل طعام کان حل لبنی اسرائیل دا پچه پر رسالت دو شوبی شوبه اولا او شوبه سان او پر رسالت چې کوم شوبهات دي دا داغه نه جوابونه رومبنه شوبه پر رسالت داوا دینه دی پیغمبر ځکه یو خوا داوا کوي چې زه په ملت ابراهیمی بل دې په ملت ابراهیمی نه ځکه چې ملت ابراهیمی کې د اوغه خوراک احرام حضرت یعقوب نه خوا د اوغه حرام او ملت ابراهیمی حضرت یعقوب نه خو نو کده متبر دین ابراهیمی وی ته نن نو خو یې ته خو خرید هوا دا پر رسالت شوبه دا جواب شو کل الطعام کان حلا دا خو دې حرام یان یو هو بېمانو درو وای او دې څنګه چې جواب باندې صحیح پوښ لاول دې نچوړ جواب وای درو وای چې ملت ابراهیمی کې اوغه حرام ها که حواله په حضرت اسرائیل ورکوي دا لقب د حضرت یعقوب که حواله په حضرت یعقوب ورکوي چې هغه بل خور دراصل تاریخ مسخ کوي چې حضرت یعقوب نه خور خدا حرمت په حضرت یعقوب دا ډېر مقصدی ټکی دا تشریعی نو دا د جانب د شارع نه نو دا طبي ډاکټر دغه سمرزو ډاکټرانو طبيبانو مشوره ورکا چې د اوغه مخراس کا مرز وصل زیاتی کی د کداګر مدړي دا ډاکټرانو اتباو په مشوره عمل کو جو وقا نو حرمت دو قسمت یو هغه حرمت چې تشریعي دی د جانب د شارع بچي یو هغه حرمت دی چې طبيبي طبي او ډاکټر اتباع کم حرمت لازمه چې نه به ته هغه شرعي وي دا حرمت اوس تا باندې ډاکټر یو شی حرام کړو په مام حرام شو زبم نه خورو سوچ وکړئ دې مسلې بلا مریضان دی پای باندې او شیخ حرام دا په نور امت حرام دا حرمت چې حضرت یعقوب په ځان را وستیو دا مش عمل کړو په مشوره د اتباو باندې ازب په یو معتبر تفسیر حواله در کوم چې تاسو د پارسنت صاحب کشاف زبیا عبارت دویم حواله در کوم په خوشوه په جواب باندې دا حرمت تشریح نه د حرمت تشریعي احتمالات دا حرمت کې بیا ډاکټر ځکه دې مریضو ډاکټران ورته ویلو دا غوخه ګرمه لا دا مخ اتباع چې په کار د حرمت تشریع تشریعي کې په کار کې بیا حرمت په یو راشي نو په ټولو راشي اوس ګوره تاریخ ما زخ کوي غلط و کل الطعام تمام خوراکونه کان حلا کان حلالا دا مصدر دا حلال د پاره د بنی اسرائیل یعنی د اولاد یعقوب اسرائیل لقب حضرت یعقوب یعنی قل بنی اسرائیل تا تمام تعامل حلال الا ما لا الا استثناء نه لا الا په معنا سوا دي سوا ما سوا د هغه وخنا چې حرام کړي و حضرت اسرائیل لقب یعقوب سوا د هغه وخنا چې حرام کړي و یعقوب علیہ السلام دا لقب یعقوب دی علا نفسی پخپل ځان لیکن دا حرمت دا نو تشریعی دا مقصدی ټکی دا تبیو دا چریو اتباع کې دا ذمہ دا حرمت تشریع کې دا ذمہ دا تبیو دا چری کې حرمت اکتا سوې چې دا حرمت تشریعی نو تورات راوړل تورات خو د حضرت یعقوب نه رسو دا سرول تورات ته وخه مونږ ته جلا حرمت تشریف وخه من قبل ان تنزل التورات دا حرمت چې په چې دی راغلو دا مخکې د رسول د تورات کچره دا حرمت تشریح فاتو د تورات دیتو راوله تورات ګورله تورات کې تاسو رښتونی چې حرمت من الله پیش کړي باقی دا چې حرمت کې دی او ډاکټر دغه مرض سر دوه خمناجو زه حواله در کوم په ډیر معتبر تفسیر کشاف هغه وای اشارت الیه الاطباء اشارت الیه دا الله ته مراجعات کو جماعت کو ډاکټر طبيب وي چې دوه هم وکړه طبي ډاکټري چاله خان الله یې ټیک پرې بشریت چې پرې ولې نشته کی ففعل ذلك دې چې ضرب ته رجوع کنا غوي ولې هر مرض کې احتیاط پکار دي هر مرض کې چې کوم ډېر علاج سری سری دارنګ پرې زم پکار داوس درو په خدای جوړوي چې دا حرمت په الله راوسته هاي بېمان فمن افترا سوک چې درو جوړي جوړي الله درو پس من بعد ذلک پس صاف وینانا صاف وینا را دا حرمت د الله پس د دینا چې دا حرمت نو د الله نه او دی وی دا حرمت د الله فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الکافرون فاولائک هم المشرکون دا ټول ګندونه پتا اوس تاسو وای دا حرمت تشریح او رب وی چې نو تشریح قل صاحب وتوا صدق الله خدای شه فتجو ملا او مومنینو جدی دا شبهات پڑھ کے مراول ہے او مومنین دا شبهات پڑھ کے مراول ہے تاسو باندې لازم دی اتباع وکړه د ملت د ابراهيم هغه ابراهيم حنيف چې هغه مایل د اديان او باد چلاونا یا دا حنيف او مایل د اديان او باد چلاو یعنی ما کان من التفسیر یا حنيف ان اول بیت وجعل الناس دا پر رسالت دوه مصوبه خاص کر دا گنجونو کنی یو دوه مصوبه پر رسالت داوا دین د پیغمبر زکه چې اول معبد اول قبله پر خدا الک اول معبد قبله کوم بیت المقدس دا اول معبد هر خانه کعبه د مخکې معبد اول قبله پر خزر د پیغمبر دا جواب مغه هي بېمان تاریخ مسخ کړ هي بېمان اول معبد د سمکه د پاسا هغه نه د بیت المقدس بلکې اول معبد بل خانه کعبه خانه او استاد ته تاریخ څنګه مزخ کوي چې اول معبد هغه کا بلا بیت المقدس کو ډیر رستو دی دا غو حضرت داوود جوړ کړ ا داوود نه چې وفات شو نو اتمام سليمان پاتې خانه کا دا فرشتو جوړ کړي په زمانه د نوح کې دا تعمیر او دا جوړو دا خو د حضرت نوح زمانه کې او هغه داوود جوړ کړي سليمان جوړ کړ روح المانی وګوره انه كان عامر على عهد نوح انه روح المانی انو کان امرن دا خان کا په جوړوا په زمانه د نور اسلام وفي اسلام هغه وخت کې دې چې بوتانو علا اشکال صالحین چې دې کې بس صالح مل شو دا په شکل به بوت پتو تاریخ مسخ ان اول بیت اول بیت وزع للناس چې مقرر شد پارد عبادت د خلقو مقرر للذي اغا کور ببقى مجاهد وي مجاهد بقى لغة في مكة دا لغات بقى لغة في قال مجاهد مكة وتوي بقى وتوي هغه چې مکه کې ده هغه کور حال کونی مبارکان حال کونی هودن دغه کور هدایت د فرض عالم یعنی موجب د هدایت سبب ده فی آیات دی خانه کعبه کې عجیب نخیدی خدای سره مخصوصیت بالکل به مخصوص دی خانه کعبه کې تعجای سره معلومه بینات کلاون خی د کشش جاذبیت مقام ابراهيم منها منها کې منها مقام ابراهيم یو دار چې لغل د مقام ابراهيم بچې مقام ابراهيم هغه غټوا چې حضرت ابراهيم چې د قواز ذکر غس چې کله دیوالونه جوړ شو نو بیا دې ګټه باندې بودرې ده دیوالونه جوړ شو قدرتی طور دا ګټه کو چته دا دا مقام ابراهیم وسم کو ګوره دا د خپل نشانات اوس یو جنگل کې را دن نکړ دی یو جنگل من دخلو سوک چې داخل شه دی حرام سوک چې داخل شه خانه کا بیچا حرام کان امنا دیب امنی تر دې حد پورې چې حضرت امام وای نو مار ابن ثابت وای کيو سړي بار قتل والتجا بالحرم حرم کې پناه واغښتا عاصم دمه سوچ دې حرم کې دې دے بن قصاص کیگی دا قرطبی دے بن طریقه دا تن دکلی شي تن دکلی شي چې دې حرام وو بیا بار قصاص من دخلو کان آمنا انتر دے چیز فقی کی چابو ندی کی ولا یقتو حشیشوا کیا بین نریبے کیا بین من لله علی الناس په مناسبت د خانه کعبه لله علی الناس ثابت د الله د پار په خلقو حج به جلا بچه ترکیب وګور لله علی الناس دا خبر مقدم حج به مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر بیا الناس مبدل منه من استطاع الیه سبیلا بدل ترکیب ماو کو اوس ترجمه سره ثابت د الله د پار په خلق س ثابت ده په خلق س ثابت دي حج بیت الله لازم فرض لیکن په هر چا نه ده فرض من استطاع الیه سبیلا دا بدل په هغه چا فرض لازم چې څوک طاقت لري به تک به جلا تا نن چې چا سره پیسې نه بنل شو د دې سبي نمرات ذات راهلا ذات راه ذات راهلا کا معنا تلورا پروټي کټور سره تلورا کورم دومره پریږي چې د دوا پسې پوری د باغ بچی کیږي دا څنګه چې خیر غواړي هغه تم دور پری حج فرض من کفر دې کې زه ترجمه کوم د مدارک حج فرض من کفر من انکر عن فرضیت الحج استداس چاچ انکار کو دا مدارک من انکر فیجازی فلا ابالی رب وای من کفر چاچ انکار کده فرضی فلاو باری ز پروانه کو اولی پروانه کو چا حجو کنو ما تسوه نکو فین اللہ ولی لاو باری زکا اللہ بے پرواتے دا کلی دنیا اللہ کسوک منزونه کوي او کنه کوي تحجونه کوي کنه کوي کرو جې نسی کنه نسی فإن الله غني عن العالم دې پروا دی وجن یو حدیث کې راځي او اولاد آدم کتا سو ټول جمع شې فاتقا قلبن ټول دنیا سجده رچ زما خدای کی زیادت نرد او اولاد آدم کتا سو ټول جمع شے پا عشقا قلبن ټول دنیا نا فرمانش ما نا بغاوت کی زما خدای کی قصور نا قولی عالم کتاب متک فرون بیاد زجر برای آمین اے لے کتاب ولی انکار کوئے سریح آیات سریح الله علیم دې شهید به معنی علیم دې علیم دې ما د پاره د عموم په تمام هغه چې کوم عمل کې هو به بیا زجر را و ا کتاب ولې ملک وې خلق دلار د الله نه د دې سمانه دا قران کې ډیر راځي د دې ټکی سمانه چې خلق باندې صد عن السبيل صد بچه صد عن السبيل سن عبارت قران کې تفسیری کبیر ترجو صد عن السبيل سو القاء الشبه في قلوب المؤمنين القاء الشبهات القاء الشبهات فی قلوب الزعفت المسلمین فی قلوب الزعفت کم چې ځای مسلمانان دا یو کې شوبات دا ست دا مر چرته چرشی ترجمه بدل القاء شبهات فی قلوب الزعفت المسلم کم سو دا خپل رستو تفسیر وکړ تاسو وګورئ دا ما چې سوې نو قران تفسیر دی ولې من کوي خلق دلار الله من هغه سو من کوي چې سوک مؤمن دی د مؤمن پړه کې شوبهات اچو څنګه مؤمن من کوي دلاسره نه سه نه هغه د مؤمن من کول لاري تبغونا لټوي تاسو ها لټوي تاسو ها پدې سدي سهانه مراد ملت اسلام منه کوي تاسو ها لټوي تاسو پدې ملت اسلامي کې عوجن کوواله بچې د کووالی پر تفسیرونه کې شوبهات چې برونه پړګه مؤمنینی کې شوبهات راځي وانتم شهدا وانتم علما خلق پترا چې پیغمبر سچ قران سچ دین اسلام سچ تورات کو نبی الله غافل تعالی چې کوم عمل یا الذین آمنوا استاد سجون خل اهل کتاب قران ډیر مربوط روان اگر زجرون ذالک کتا یا ایو الذین آمنو تبی مومنانو تا تبی او مومنانو یقو سے بیدارو سے بی کتا صبحات روان دے کئی خیال ساتھ ہے دغه صبحات کړه کې مرا ولا تبی اے ایمان والو کتا سو اطاعت کې دی او دل د اهل کتابونو دل زکو ویلې شو سو اطاعت کې دی او دل د اهل کتاب نتیجه به دای اتباع يردوکم واپس بدی کی کفر تا بعد ایمانکم پس دینه چې الله نوازولې په ایمان پس دینه لسیږي پتا آیاتونه د الله وفیکم رسول تاسو کې رسول موجود دی چې دې دې شوبات ته ګوره د رسول اتباع ولنت بچې باج خلق و چې دا کی کوم رسولو دا خطاب صرف صحابه تر ځکه هغه رسول موجود بعض حضرات وی وفیکم رسولو خطاب صرف صحابو چا لیکن تحقیق داده محققین وائی صحابو دم خطاب من دم خطاب ځکه کوم کې ذات جرابی رسول نشتا نو موږ سره لوی ذخیره سنت احادیث او سنت کا صحابو ته چې خونه پنی غلې وتی کوم رس لیکن کما او تا چشي نو وکی کوم سنت رسول وفيكم صدا لسلا کا حدیث وفيكم آثار رسول وفيكم سنت رسول ما او تا څومره چې حق یې د الله نه پکار هم اکوم رو یې حق یې رسول د الله عظمت ته وګورا قوت ته وګورا طاقت ته وګورا دا څه رقم دا طاقت قوت ته وګورا حق څومره چې مناسب دی مضبوطن سے حبل اللہ حبل خرسیتو مضبوطن سے رسل جمیعا کل کے کل تاسو کل کل مومنی مضبوط رسید اللہ انس برسید اللہ ابن جریر علامہ ابن جریر پر روایت ابی سعید خودری علامه نجری پر روایت د ابي سعيد خدري وايي چې قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاب الله هو حبل الله کتاب الله هو حبل کتاب الله دک حبل الله دک چې چا په کتاب الله منګولو لګول ټیک دی جنت ته ورس ټیک ټیک واتسمو مضبوطون سیر سید اللہ قرآن کلکون سا جمیعا تاسو لا تفرقو او مومنینو کور کی تفریق او ڈھل ما پیدا کوا یہ سرسڑے کمزوری شو چای دی په قران وګور لا تفرقوا او مؤمنینو کور کې حزبونه مو جوړاوه د یو بیرغ او د جنډې د نبی کریم لاندې جمع شه د یو بیرغ لا تفرقوا فتبشلوا تاسو په بوز دل شه په مقابله د کافر وتذهب ريحكم ختم بشي تاسو جلال او ريح جلال کور کې تفریق ما پیدا واذکروا نعمت الله خپل تاریخ دی یاد د پاک پیغمبر دراتلو نمخ چا سهل ټو عرب قبایلو بچه دا قبیله به دې سر جنگې دا دا قبیله به دې سر جنگې دا تقریبا سلسل کال به جنگونو دا غیبم جنازه وته غیبم جنازه هاي شکریا ادا کړ جناب نبی کریم رائے تاسو په یو قران په سنت جمع کړ هغه مختلف حزبونه او قبایل اخته یاد کئ نعمتونه د الله جس کن تما دا ته پیغمبر درات نو نمخ کې قبائل و دشمنه وي الله فبین قلوبکم تاسو مینس کې الله قل فتراوس محبت دا محبت په اسلام را الله فبین قلوبکم والفت راوست الله تاسو د قلوب میس د قلوب وستا الفت یو بل فاصبحتم فسرتم وګرځې د تاسو د نعمتي په سان الله وګرځې د رونا رونا دشمنه خلق دا د خدای احسان باندې په بعثت د پیغمبر بلکې هغه چې کفر کې کفر کنتم علا شفا وای تاسو په کنارا د کند دور خو پر کند ته شفا کنارې ته وای تاسو اولا په کنارا د کند د اور د جهنم په غاړه ولاړ کفر کداغه حالت کې مړ وای ترو جهنم پاک پیغمبر را انقذکم بچک پیغمبر تاسولا یا بچک الله تاسولا منها د دې کندنا په سبب د اسلام څومره کلی احکام د زمون بیان څومره کلی کذالک یبین الله دارنګ الله بیان خپل احکام قران بیانې د قران مقصد دار هاي لعلکم تاتجو چې ته په هدایت در قران باندې تاسو خود پیغمبر پلس دکتی تاسو خو علم دک پیغمبر نام دک تاسو نه روستو بلا خلق دے چاہی تاسو ته محتاج دي پاس رب ته وګوره رب ته خوارش په دنیا کې تاسو سره چې کوم دن ترجمه تا سره چې کوم علوم دي د پیغمبر نه مغستري رب تو ګوره پاسه دنیا کې خوارک یا لکه صحابه خود پیغمبر نه علم شریعت واس زما د فزاد د خدای قسم که صحابه دا ویل چې موږ را حد پسند یو موږ په علاقو په کلو نو شو ګرځېږي موږ سره چې کوم امانت دې دا نه رسو نن ستا زمانہ کې چې کوم ځای اوسه جاهل بټ اجهل په ثبوت دا سره کوم تا سره وشو هاي دا د صحابه قوت ایمان نصر جهاد نه بلکې هغه اولو فلقاو احادیث چې با سند د پیغمبر اوسو په دنیا خوار شو او هغه امانت چې غي سره زماس کا کو سوچه ورسو نن منغوایو ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن مسعود ان ابي هريره کوم ځای خدا دی چا د عظمت مقایل کېږي زما تابع اوسه دی چا د عظمت قائل نشي د عظمت قائل د صحابه بلک سوچتا صحابه ته الله پاسه پاسه پاس الوی امانت دې سره نور امت تاسو پر رحم کرم دې الی چې کوم امانت د پیغمبر دغه لوی علم لوی علم الی واقعات وی جاری چې د زمانه د وفات د نبی کریم نه بعد دا بزرګاو اصحاب سوچو کوم سر امانت درست خلق بسکل په دنیا خوارو وای چې د افریقې په ځنګلاتو شال ځنګل د زمرو ډکه سم چې په ځنګلاتو د افریقې مخامخ شو چې کړه او زمرو او شرمخان اصحاب محمد رضی الله وتعالى خود به خود لال با خود به لار راته اصحاب محمد لال امانت ته غرس تا سره پسو ته پسو پوي نن لګیات مدرسو کې ناس انا عبد الله بن مسعود انا عبد الله بن عمر انا ابي هريره دا اک خپل افغانستان ته چې درو دې ځنه طالبانو دور کې خو درې نیم کال تاوي شر درې نیم کال جلال آباد کې دې نمبر کې چې درو بعض اصحاب قبرونه زور غلو حضرت تمیم داری و غیر ذالک قیس او هغه ته لیکلو دا صحابي نه نه دا صحابي نه تابعي تمیم داری چې دا صحابي واتقوا منکم ما ویجه پچاو سی اوڑلا اس دا حکم ما دا سب پاس کرے ویجه پچاو سی اوڑلا برن ذکی خیر تا دا دعوت جاری شاید دا الا الخير مخکې بیان مخکې دعوت للخير دامانا يامرون بالمعروف امر بکه بالمعروف من بکه د منکر دا وظیفه چې څوک لري اولای قوم المفلحون ځکه چې دا کار د پیغمبر دی کار د پیغمبر او علما خاص کر د امت پابندي چې دا کار بکې علما د امت ځکه چې پیغمبر نرستو پیغمبر راتلون کې نشتا او الله پاک وعده کړی تحفظ د قران تحفظ د قران هم دا یو طریقه ده امر بالمعروف نهی عن دا په امت لازم دا شی صحابه په خپل جون کې به اتم وجهینو اوس ما تعلم پکړه لكن بچ دعغ سوين چه سو قرآنی وی زمار قسم کو کوئی بچا تاریخ کو نچا چه اشاره کو ما پزان لازم کړی دا هغه وهم چې څو قران من باندې فریضه پس د نبی کریم نه چې پاتې دا د دواړو پاتې د یو نه امر بالمعروف وم کو نهی عن المنکر مجموعه یو نه ډیوټي او وظیفه چې کوم د پیغمبر پاتې پیغمبر خپل پاک عهد کې یو خو امر بالمعروف بل خو نهی عن المنکر کړی دا په ذمه د علماء او د امت د مجموعه شیزونه لازم دی یو نه صرف امر بالمعروف نه احادیث حکم تاکید من را منکم منکر فلیغیره بیدی و الا فبلسانی و الا فبقلبی و ذالک والے وګوره سنت د پیغمبر وګوره جناب نبی کریم خطون لیکلی جواب راو متکبرین ته اې کې نه د منکر وا خود هرقل دغت لکی من محمد ابن عبدالله ورسولی الہ هرقل اما بعد فإني ادعوك بدعایت الاسلام یو دعوت در کوم د اسلام اسلم تسلم الا بران بچ پاتې شي چې اسلام تاسو پیغمبر نر پیغمبر نر د علماء د امت په ذمہ صرف امر بالمعروف نه دا خلاصه نهي منکر او سرم شان قران مجموع خو دنه کړ باقی د معروف او منکر تعریف وکړ دا ناشنا تعریف او صعب معروف سچوي منکر سچوي معروف ما وافق الكتاب والسنه ما انبیاء سره مخالفت کوي مکور مسلمانان باهمي اختلاف چې کله په خپل مینځ کې راغلي تاریخ واله وګوره دا یې خاتمه شوه د مسلمان د دې وجنا حدیثو کې څومره تاکید راځي پتا تو هر څوک کې حاکم دی کوشش وکړه بچي چې اختلاف پاتې اکه اختلافات هم جوړ څو پوری چې ظاهر هغه امر په خلاف وشر نه دي ظاهر مکه وای مکه وای پچاس یو حبشو له مقرر اداغه تمام نقطه موږ حدیث کې وای خود د مسلمانانو د دې چې کله هتیار چت شوی چې پوجت شوی لا تکونو کلذین مګه پېښان لا یهو تفرقو چاہی اختلاف او کہ یہود نصارا تاسو هغه سمت چاہی اختلاف واچاو لخبلو انبیاء سارا کم از کم سلور زرو پیغمبرانو سره مخالفه وکانو الى زمن عیسی اربعت آلاف اختلاف واچو د خپل انبیاء وخت طلب اختلاف واچ من بعد ما جاءهم البينات پس دا غن چرال دی تواضح دلائل په توحید خداون ما تاسو کله کله وایم چا اختلاف کو کله او کولیو چا اختلاف کو کله او کو دغه یاد کیو مختلف الا الذين اوتوا اختلاف نکد پیغمبران سرا الا الذين اوتوا مگر اج کتاب کله او کو من بعد ما جاءهم البينات پس هغه چې خپوي شو ولې او کو بغیا اولائک نو مذاب نجی مسجد دا عذاب عظیم بکره یوم بچه دا یوم ترکیب کې سو اخر دا مفعول فی دا لیکن کافیم کی کافیه کې تاسو وای شیخ ابن حاجب وای وشرط لسبیه تقدیر فی مفعول فی الم اروا منصوبه نه هر وخت منصوبه نه شرط د نسب د مفعول فی هغه تقدیر د فی د کفی مقدر او منصوب وي او کفی ظاهر او بیا مجرور انت فی مقدر فی مثال خارجی والا صبح تو یوم الجمعه یوم الجمعه منصوب ده فی مقدر او کته تنفیذ او تصریف فیو کې صبح تو فی فی یوم فی یوم باغرت دیتا ہوا تب یزجوجو سپین بشی سمخونا تور بشی سمخونا دا به یقینا سپینی دی توری زده خازن حواله در خازن وای والحکمت فی ذالک فلسفه په دې کې دارا چې ان اهل الموقف اهل معشر اجار او بياض وجه المؤمن ان اهل الموقف اجار او بياض وجه المؤمن کله چې اهل معشر ومي نسبین مخت مؤمن عرفوا انه من اهل السعاده پوی بشلا جنتی وإزار أو سواد وجه الكافر عرفوا أنه من أهل النار د نن نو پته لګی چې دا جنتی یو اما الذين سودت هغه څوک چې ټول شي مخونه دي نو دلته سره لږ تقدیر کیږي څوک چې مخونه چې یو قال لهم کې دي ته مو ویل شي توبیخن اکفرتم هاي تاسو کفر کړو بعد ایمان کو ایمان وچا کم دی وای یا فطری ما کل مولود یولد یا زیو ترجمه کوم چې په غیر اعتراض نه وایي دی چبو ویل شي حتا سو اختیار د کفر کو بعد ایمان کو پس د اسباب درست هدایتنا پس اسباب هغه اسباب درست هدایت سو الله ارشاد رسول کړو انسان د کتب یې کړو دا اسباب د ایمان دا زبان دی پورا اتمام نه حجت شو ننو سک عذاب په سبب د هغه چې تاسو کوم کفران کړ هغه چې سپین مخی ففی رحمت الله باریکه ته ګور کم چې سپین مخی ففی رحمت الله دغلی کدی روح المانی رول مانی وی مراد الجنہ رحمت اللہ نا مراد الجنہ یو لطیف اشارہ کر انما عبر بالرحمہ اللہ ولدادی بجنت نا پر رحمت انما عبر هر کله چې رحمت نه مراد جنت دی ولې الله تعالی د جنت نه پر انما عبر بالرح اشاره اشاره ان حصول الجنه لا بالكسب والعمل دا رحمت ته فضل دې کې چې جنتی په اشاره وکا چې ان حصول الجنه لا بالكسب والعمل او تاسو به کتابونو کې وملل چې جنت عدن نه ده فضل او جنت خو عدن نه ده کته وای چې ما عمل کړی دی دا هغه په مقابله کې راکن نو استایي جنت عدن نه ده او څنګه به جنت عدن شي عدن خو دنیا کې شوی دی خو دنیا کې شوی دی کدا عبادت نکړي هاي کچا تهجد نکړي داغه په مقابله کې وګورا و ان تعدو نعمت الله لا تحصو یو سترګه دې قیمت نشاده ا دنیا کې ته د دې نه ډېر نعمتونه درکړي اوس که جنت درکړي دا فضل دا رحمت اوم بیا قالو دی به مؤمنان په جنت کې همیش د دنیا نعمتونه زیات کیږي لیکن د جنت نعمتونه دا تلک آیات الله روح سخن مومنی او مومنی رد تو کونه تفریق هم پیدا کوي د دې شوبهات نم ځان ساته شوبهات باندې سره ده آیاتونه د سره دی آیا دل کا آیات الله کتاب دې سره شوبهات جوړو دل کا آیات الله دا آیاتونه الله نتلو علیک دې کې تصدیق رسالت رسول کریم امره ټټي پیغمبر پارو چاټ موږ وحید آیاتونو کو چاټ چې وحید آیاتونو کی آ پیغمبري به ها چاټ ټټي تصدیق رسالت دا آیاتونه دي لوري موږ پتا دل حق ټیک ټاک یا متربصا بالحق نه دی الله پاک چې اراده لري د ظلم په بندګانو ګوره آیات دوزخ ته ولګم دوزخ ته خدای په خپل عمل لا لله ما فی السماء هغه ترجمه ټکا کوي چې ما کړ دی الله لا ما فی السماوات والارض ملکا خلقا تعظیما حساب او الله کبراجی کی تمام امور د دنیا قیامت کنتم خیر امه دې کې زه د کثیر ترجمه کوم خطاب امت محمد او امت محمد کنتم خیر امت تاسو بہترین امت ابن کثیر سوئی أنتم أنفع الناس للناس أنتم أنفع الناس للناس أمة محمد أنتم أنفع الناس للناس داوله چونکه د پاک پیغمبر نه رس خاتم الانبیاء پیغمبر را چونکه نو پیغمبر نه راځي قیامت بل خو الله وعده کړی دا د تحفظ د قران او عادت د الله تعالی نه چې خپل دنیا تراشی په کورو ګرځي او پیغمبر عمره تلون کې نش دا علماء د امت د جناب نبی کریم ورثه الانبیاء دا ډیوټي د پیغمبر د دی په وګوا چولا کنتم خیر امتن وجه د خیریت اخرجت للناس لیکلی شوی خلق تا یعنی دا ډیوټي الله تاسو په ګوا چولا چې نحنو نزلنا الذکر و انا دا ډیوټي الله ر تحفظ د قران تاسو پر پیغمبر کار او پیغمبر قران تلون کړي کنتم خیرون د قران تحفظ یو کیسه کو کوو به وای پیغمبر راتلو کې تاسو له کلی شوی خلق ته سبق د امت د علماء ډیوټي بسې تامرون بالمعروف ما د معروف د منکر تعریف کړی بیان کوم اما تاسو ګوره چې ته قران کې نشته چې صرف امر بالمعروف د باز خلکو فلسفه داروي نه کوته بل صرف غد مکوانو چې دې نه شنو بیا من اورم تیچ بچی دا راخصه فلسفه هغه څه پکاري چې څو قران په امت محمدین چې زمواري دې مجموعه باندې زمواري که یو خو امر بالمعروف ده بلکې غوره فسق ده فجور ده ګند ده شریع مخالفت د قران روان ټیک مراد مخ ته به ودرې من را منکم منکر من را منکم کافر نا من را منکم منکر یو امر دیو لیلو خلاف دی کتاب سنت روان دی پاشا بل حدیث کې انصر خاک ظالما او مظلوم ضرور سره دې امدادو کو ظالمی کو مظلوم صحابو تپوسو کو مظلوم سره خو بکو ظالم سره څنګه کو ظالم سره نبی کریم وی ظالم سره داو کا روان دی غلطه کوي کلک لاس د شرابو بوتل کی لاس کې جوړ ټوپک او سره د چا قتل پس روان دی دلا څه ونه شوی بادشاہ جی میں کیا دے کوشش کی خلاف و شر و امور نافذ کی جزم کے لفاظ وہ ممبر مخالفت دکاندار کے مخالف عالم تے حصہ ذمہ دار جا شرف امر بن معروف نا تا قرآن تو آخولی لیکن اس تعویلات میں کی پکا تاویلا چې بارګا تامرون بالمعروف تنهون عن المنکر تؤمنون بالله هر هیڅ چې مؤمن بل الله اوس آئے چونکه په دې کتاب ډېر لمبي چوری مفصل خبره رب اخیر کې جمع او سره داچی اس عناد نشي اس اس اس لو آمنا الکتاب قال کتاب نه قل عل کتاب لہذا لو صحیح شو لو ممتنعات کړه لو ممتنع او ایمان د قل عل کتاب ممتنع قل قل لو آمن عل کتاب آئے ایمان راوړې دې قل عل کتاب لکان خیر لو دا بول ډیر غوړوا لکان خیر لو د دې ډیر کلی ترجمه تفسیر کبیر است ما ته عبارت یاد تفسیر کبیر سوی لکان خیر الله امام راضی وای لو امنو څنګه لکانت خیر څنګه لکانت خیر ډیر خو گزارې کړ لو امنو لحصلت لهم هذه الرياست ثقابل سلام مع الثواب العظیم فی الاخره لکان خیر الله دنیا کرسه به بحال وای چې کرسه نه غا هر تن جوی دی وکړه اسلم تسلم نن کدی اسلام راو تسلم تخت او تاج دی تاج سپور دی اسلم تسلم لکان خیر الله مؤمنهم المؤمنون بعض پکې مؤمنان دي لک عبد الله بن سلام لک نجاشی لک ابن سوریا لک ابن یامی لیکن اکثریت گن اکثرهم الفاسقون اکثر گن مومنین اٹھا چونکہ یو خو ظاہری روب لے روکا او دولت اخلی سرو پیسہ اخلی سرو تجي خليږي دا دا مجاهد د افغانستان روس دغه وخت کې سپر طاقت دا مجاهدین د افغانستان د بے سر سامانه په حالت کې چې روس په پاک نه صرف د ملک او وسله ټکړي ټکړي دا حال د امریکا هم کې دي د دې اټم بم الله په مؤمن نه چل لن یجروکم جلت دا دوه د شو ده ذالک کا انتر دې ګام دی کو برچانیا دا اټمی طاقت لن یجر کته سي مؤمن ته په حق پاتې دل مقصود اعلان کلمت الله لن یجروکم چرته ضربونه سي الا اذن دو طریقو سره به بچ نن یهودو کبچ دي دې کې هغه یو طریقه شته کا دې دوه کې یو طریقه راشي بیا به بچ الا بحبل من الله ها که ځان او تر پر سید الله دیکھیے حق دی جزیه مراد چې جزیه ورکړي مسلمان یا حبل من الله پورا عامل بالقران وقتی ما د حبل الله ترجمه په قران کړو ها کامل بالقران اکدا نه نو حبل من الناس ځان اوټړي پر سید خلق نن دا یو مشرق اوستاد دی ځان تر دې ورسته حبل من الناس امریکا امریکا نن دې چې امریکا لاس والی نن نن نن نن زدا وی سره ما دیګر بنور نی پریو چې چې ختم وای امریکا باو بغضب من الله وګرځي مستحق غضب الهي مقرر دې پدی محتاج اوسم دا محتاج اوسم دا امریکای پر مقرر خود مختار حکومت نه دی ذکر نشیجه مراد کی صلاح متحجدین دی عقیده ډیر مایدار یہ ایمان لري الله رد اخرت امر کی بالمعروف نهي کوي د منکر منډي وي کارو زنه کوټه دا خلق من الصالح ای کامیاب داټی ما يفعلوا من خير دا نیکا نیکا دا نیکا هغه چې دي کیسنی کی فلن یکفرو دا غیب به قدر نشي به قدر الله علیم دې په منتقا ان الذين كفروا لیکن دې کې چې کومه ګان دې ګان ګان دو او هغه ډیر دولت منم اډیر مالدارم دی ادي کی کم ګان ان الذي زجر دایې پر زجر هغه خلق چې کم کافر دې پدی کې لو دولت مندي لو متمولین دي لو سرمایدار فیدبور نکی دی دردی مال نددی اولاد نوکر چاکر من الله من عذاب الله شیئا ضربر دا خلق خاوندان نور دی بجی همیشه د دې مال دولت بجی دا نو یا نه کتاب کافر مراد دی یا عام کافر عام دای جو تبت یدا ابي لهب و تب ما اغنا عنه مالو ما اغنا عنه مالو وما نو چا به وی دا امریکا چې موږ د غنم راځي جوار روی را لیږي اوس متاثرین له چې کوم امدادونه او لګن نو کو په دې وبخ بچے کافر ہر نیک عمل ذکر چونکہ موقوف اللہ تام دا مقبولیت دا اعمال موقوف اللہ تام دا مقبولیت ایمان کئی بار مثل ما ينفقون دي چې لا خرچونه کوي مثال د هغه دولت چې دی خرج کی په دې دنیا کې اگر که په مؤمنانو خرج کړي د دې اسن ملای خارج کې مثال دا څه ده خارج کا مسلی ہے لکه هواي جدید خرج مثال دا څه لکه یو هوا اغاوات یا سر ابن عباس ترجمه کوم سر برد شدید برد یو هوار حوالو دی چې پای کې بردی برد شدید یخنی یخنی بچې د ابن عباس یو بل ترجمه کوم د لغت په اعتبار اصابت ورسی دا کله هر څه قوم فصل دی او قوم ته هغه قوم ظلم او انفسهم چې ظلم کړی په خپل ځانو معلم تنظیم ترجمه سو ظلم کړی بالکف والمعاصی بالکفر والمعاصی تاسو تر اوسه پته ولګی چې دا تاسو یاران نشي کېږي دا خو ګند لا یعلونکم دی و لا یعلونکم دی ګرم چې کمه نه فکرې رسان کمه نه کوي خبالا تاسو پټه پایت دا ترجمه د خاصن هغه چې پټ ساتي په سینه کې عداوت او غیر اکبر مما یظهرون اکبر مما کم عداوت او غیر چې پټ ساتي په سینه کې اکبر مما یظهرون هغه زیات دغه عداوت نه چې کم په خله سرګند قد بینا من بیانو جاو تقبل احکام آئے زما کار دار بیسے چھ خالق تاسو و پولو ان کنتم تاقلو ہائے کچاس کی عقل ترجمہ ہا خبردار انتم تاسو اولائے اے خلق ہا خبردار انتم تاسو اولائے تحبونهم تاسو جی سر محبت ساتھ ہے ہا لان کے لا یحبونهم واللہ کئی تاسو سر محبت ساتھ ہے دی ته وګوره تؤمنون بالکتاب کلی کتاب کې ډیپلام دی جنس دی ته وګوره تاسو منه کل کتابونه انتر دې چې تورات انجیل منه دې کتاب منه کو دی خونستا پیغمبر منی او ندی کتاب منی دا عداوت دشمنی نه ګور اخر داسه تاسو کول کتابونه من دین استا پیغمبر من یو نه کتاب وای دا او منافقان دي تاسو په دې نو کوی چې امن نه کله چې تاسو سره ملاقات کی وای امن نه لیکن اذا خلو کله چې ځان لش او خپل بیٹکونو کې راځم قول ورته وایا بوټ وګره چې کوم بلشه د دې خپل غیزه د غضب پوجا د دې غوسه خدای دې تاسو دې حسد باندې مړ حسد غوسه بلش ان الله علی الله علی دې خاندان دې شنو باندې تاسو په شنو کې چې کم ګان دې الله تعالی غي حاضر مخکې عنوان ورکه دا ډیر مایدار عنوان دا د کتاب تمرد بیان دا د کتاب دشمنی بیان کېږي چې جنگ وسره راشي کېږي ان تصبر وتتقو کامیابی د پاره دو شرط کېږي چې تاسو دې سره کولاو جنگ راشي د کامیابی د فار دو شرط دا دو شرط اوسم پاکی یو اوسم کتاسو کې دا دو شرط دی نو په هر غزو کې به کامیاب یو صبر فاغه تقالی یو تقوا تقوا تقوا هر ځای خیر دی خاص کر جهاد دا دو سی د خپل کې دو شرط نو فتح بچل اداغي د فار دو نمونه مو ان تصبرو که صبر کوي په تکالی تقوا کوي خوف یې لای درکی خوف zarar نشي رسول تا تا کې دوم هغه مضبوط تدبیر د امریکه شیء ان ضربر یقینا الله فاجکم عمل لیکي محیط محیط به معنی علیم نمونه وګورئ دا عمره نمونه چې خیدا جنگ او خود جنگ او خود کې د کفارو تعداد درې زره مسلح د مومنینو تعداد لاولی 1000 لیکن دلارن عبد الله ابن ابی روح اخوانیو رئیس المنافقین بظاهر دي سره د خپل درې سو کسان جناب نبی کریم ورته د خدای د پیغمبر یو دستور دی کله چې د زغره واغوندي ما زغره غوښتلا زغره چې واغوندي دی نو واپس کیږي نو واپس دنوی چې زنه من لار واپس یې درې سو کسان کل صافی چې پاتې شو جنگ یو خود کې وسو اخو درې د دې جنگ کو منده خپل نبی کریم کړ یو سپای چې به وي ته دې ده ته دې ده ته دې از غدا دا کو منده اخر په دې شی نو عمل نه پکار دا د سنت پیغمبر نه زمون پیغمبر منبر مستعمل کړ دی واجب نه کړ خطونه لګري کفر او خود بدا کې خود جر نه صرف جهاد کې شریک بلکې د جرنیل کار هم پیغمبر خو لرو ډیر نر پیغمبر از غداو کله چې وته سار وخت من آل ذکور تو بوی المؤمنین تیارول دې مؤمنانو د پاره مقاعد مورچه للقتال دجم الله اوریدون کې الله علی دې باندې کوی کو کله چې دا وسو کسان درې زرو ته مخامخ اذ همت طائفتان کله چې قصد کيو دوه ډلو د مؤمنینو هغه دوه لري کوم بنو سلمہ بنو حارثه چې لازم مخامخ حدیث الله تعالی دا چې راشي دا چې دا شي یعنی صبات دی پر قل ته او کله بولته راي پتلو تلو کې وسره کې دا حدیث الله دا خپل ګوره والله وليما الله دې وليو څنګه وليو دا شی زر کې پاتې نشي بل څه جوړونه هاي الله رجي وليو الله دې متصرف دا وسو سپړل کې پاتې نشوا دا سرال په الله دې توکل کوي مؤمنا حدیث الله نو داودی دې چې جنگ او خود کې خلیل دعدان بے سر و سامان فتح لیکن ولی فتح دواړه شرط موجود هم تصبر وتن د دوړو شرط دوی منم هغه خو دا بد لقد نصركم الله هاي ما تاسو سره امداد کړو بدل انتم اذلا تاسو کمزوري او ذلیل و په بارد تعداد از اصلحو او یریږي الله یقینا الله لعلکم تشکرون منزلی نازل شي درې زره فرشتي راځي بچي ځان په کوي ته اگر چې دې لک تعداد هغه ډېر تعداد موجود دی نه چې دای تعداد ډېرو یو اقوا مؤمنینو کې خورش و اقوا اقوا داوا چې قرز ابن جابر دالوی مشرک خورز ابن جابر هغه ته درې زره کومک ورساو درې زره کومک کړ مؤمنین ټول اقواسم سے وہ ادرے ضرور دا فوراً وحرالا مومنین چوایا کقرز ابن جابر درے ضرور سو ایت اس درے ضرور سوار بھئی دا ملائکے پا نشاندار آیتونو باندے اوس هم که دا ضرورت یې د پاکستان فوج چې کوم مسول دي نشاندار دي مساوي دي دا وی په کوناټو نمبر یې لګیدلی باقاعده نمبر دا فرشتي چې په کومه سینو دري دا واسونو باندې مساوي نشاندار نمبر یې نمبر پکې دویمه ترجمه کومې فرشتي چې درځي مسومین دا بنشانداری دی به مخصوص لباس کی بعض روایتو کې راځي دو شملې به رستو پرې خوي د پټ کی دا سپین پټ کې رستو دوشا نشاندار لیکن بچے زما کے سورا مطالعہ زما دا قدرے زرو دا معاہدہ وا درې زر نه دی راغلی بدر پنځه زر کوا دا معاهده دا صرف معاهده دا مشروط وا کاغی تور سے نظر لګم لیکن دا افواوا بالکل افواوا هغه تدا ساده نور سے دل دا مشروط وا دا وک اورسه نو در د دې وجه نه جنگ بدر کې نه درې زره فرشتي راغلي نه پنځه زره فرشتي راغلي د دې شمولیت چې کړه ده هغه اگر کې سوره انفال کې ده د الف من المل الفراغ دا مشروط وا د دې شمولیت جنگ بدر کې چې کړه سوره انفال کې الف ما جعله الله ونګر زو دغه بشارت د فرشتو هو زمير دغه بشارت ده ونګر زو الله پاک دغه بشارت د فرشتو یا وعده د نزول د فرشتو وعده مگر چې بشارت شي تاسو لا مطمئن شي تاسو لا نه د امداد مگر د الله نه چې عزیز حکیم دلته کې خود روایات کې راځي صحابي بیان کوي ما یو کافر پسې منډه واده شي ویو زلا نوم رسیدل د هغه سټ دا غنا خو پریوت ما ډیر من چرو کې داوني چې زبر سه دم سټ دا فرشتي ليقطع او يقبتو او بمانه وود تاسو باندې ترجمه نه اراده د خیر ولله اراده ده فورن آیات راغه لیس لک من الامر شی نشته تعالی زماب امور کې سے اختیار دا ماته پرې تعالی زماب امور کې سے اختیار دی څنګه ورته خیرې کې نن استا سر زخمی کړی دی نن استا مد مقابل دی نن استا خلاف سب بندي کړی دا تا ته سپترا شاید چې هم دې خلکو کې رسو او بار صحابه جوړيږي او شوم دا دې خلکو کې دا خیرې ورته مکو ځانن چې استا خلاف وډار کی سب بندي دا دې کې بکو بار صحابه جوړ وم تاسو څوک وایي چې دا د بیر معونه په حق کې بیر معونه او قوم نبی کریم و سره او یا تر قاریان لګل او یا چې دې ته قران وکړ هغه غي ملک نبی کریم اراده د خیرول لمر دي کې بډیرو له توفیق ورکړه مسلمانانو اچې ټول ته خیره وکړه تباب سو کوئی دا د حضرت حمزه مراد حضرت حمزه چې د احد کې شهید اوس هم چې لړ شه د احد غر خواته چې توفیق الله در کور نو هغه یو دیوال تاو دی دیوال سر کې درې قبرونه ښکاري سر دارو بره قبر دې طرف ته چې دا د حضرت حمزه دی دا میل کې چې دا د مصعب ابن عمر دی ورپسې دریم دا د عم مؤنثین حضرت حمزه شهید شو خود موسله شو پوزه چې پرې کړه وګونه چې پرې نبی کریم چې دا شو کړ اراده به خیر وی لرله حکم را الله ليس لك من الامر شيء نيسه تعالی امور الله کې څه اختیار او يتو الا ان يتو او الا ان انتر دې چې الله په توفیق د توبه ورکی باز وکړه او يعذبهم عذاب عذاب ورکی چاله چې توفیق د توبه ورنه فإنهم ظالمون دا عذابول ځکه چې ظالم دی الله الاډه کا ترجمه کوي چې اسمان او ځمکه کې پخی هغه څوک چې غواړي چې عذاب یې هغه څوک چې غواړي چې الله غفور رحیم دا یا ایو الذین آمنو لا تاکلوا الربا مخد انفاق مسله بیان انفاق ډیر چارم کې شروع کړو لن تنالوا البر حتا تن نو په انفاق سره مسله کې دا آیات را زجر د هغه خلقو د پاره چې انفاق در کنار زکات ور کول در کنار ستا زمانہ کې نشتا نه انفاق کوي نه زکات کوي ربا دا چې پلیت خلق شته خدای کې په رحم وکي سره ده خدای چې داسې ټک په دولت ته پیسې کې یو پیسې حلال ټول رسودي کارو ټول رس بوګس کار دا الله دی ودی دی روک دې شي دا چې خبيث خلق چې دای په دولت کې پیسې حلال دا پسجر قران کې چې من رااله خو د سوج مرکب نه رااله یو سوج مفرد دی یو سوج مرکب سوج مفرد هغه دوی جراس المال ورکه پیسې او هغه پسې کوم سوج راشي په دغه راس المال پسې او سوج مفرد او کله کله چې هغه سوج پسې بیا سوج راځي سم سم معلومه فرق وسه سم سم بیا غسوت و سر ام جمع کئی آسوت پس بیا سوت بیا غسوت ام و سر جمع کی اغیب پس سوت دا دا سوت پس چی بیا سوت را بیا سوت مرکب نا پو خلق و یا نا پو نا حرامیان چې قران کې منځ سوج مفرد دا یعنی راس المال پسې چې کوم سوج راځي هغه منه ده باقی سوج پسې چې سوج راځي دا غي منه من خو جو سوج مرکب دا سود پر چې کم سود راځي د سوج مفرد نه مننی چا د اضعاف مضاعف ده سوج مرکب نه منل مفرد نه خو نشته دا ډېر ګنده خلک د دې دوه جواب دي دا ډېر لومړی ډېر قوي جواب دا د حضرت امام سے اصول دی حضرت امام سے رحمت الله علیه اصل او کلیه دارا چې مفهوم مخالف په نصوصو کې بناله مفهوم مخالف په نصوصو کې نه حجت امام سے نه دا تجی دا ترجمه واغستا چې سوج مرکب بن کو سوج مفرد بکو دا خو مفعول مخالف مفعول مخالف بنس کې بنا دا حجت نه ورنه دی آیات کې وو دی آیات لا تکرو زمانه د جاهلیت کې اولیاء وینځ په بازار کې کینولې زنا به په کولا پیسې به کراوندل والله حکیم والحکیم یو جواب خدا چې دا مفعول مخالف دا مال یا قران کې بل ځای راځي لا تظلمو فيه اشهر الحرم کې ظلم مکوه لک مفعول مخالف دا خو چې اشهر الحرم ختم شي بیا ظلم بازار کرم کا دا څه بلان سوس دویم جواب دا دا تقید کې چې وز اصحاب مضافه صاحب په نظر سره هغه وخري واچتا هغه وخري واچ هغه وخري واچ د سوجي مرکبو دا په نظر سره وخت شو بل دا تاسو مسلک دی تنسیق شی په اسم عالمی دلیل دن دا ټول علمی خبرې بچي حضرت امام وای تنفیذ د شی په اسم عالمی دا دلیل دنه چې د معدان اگر که تنفیذ اضعاف مضاعف او دا دلیل دنه چې د معدان نه ده چې د حرمت دل تش دا په سود مفرد کې ویری کې الله نه یرپا اتقوا الله ویری کې دورنا چې چارشه ویل کافر لړ اطاعت الله اطاعت د رسول ما ترجمه کړو اطاعت الله کوا د توحید خیر روسا اطاعت د رسول کوا د سنت پیغمبر من لعلکم یقینا پتا برحم مقغنی مت غنم دا مو اعتصاد لبتو بکم سار ساریو الى مغفرت منډه وه بخشش طرف منډه وه هغه جنت چې پلنوار دې جنت په مقدار اسمان او جسم کې تیار شوی دې متقین بچې زه یو حواله بل سپیش کوم روح المانی د جنت عرض پلنواله په مقدار د اسمانو د زمکو چې عرض په مقدار د اسمانو د زمکو ان نو ټول خو د عرض نه دیاتی نو په عرض خو په مقدار د اسمان او ما وراد اسمان د زمکو نه خو بل شنیف چا نو ټول کم ځای کې ځای د پیګه چې عرض په مقدار د تمام اسمانونو د ځمکو نو ټول خو د عرض نه زیات دي نو هغه ټول کوم دی عالم کې خو ماورا د اسمان د ځمکې نه بل مکان نشته ناراضي ذهن ته دی وجنه روح المانی قول پیش کو روح المانی وای لیس المقصود تحدید عرضها ليس المقصود تعيين عرضها دين مقصود تعيننا روح المعنى ليس المقصود تحديد عرضها بل الكلام كناية الذين ينفقون حجي متقيان ستو د متقی تعریف سره ما د سوره بقره په سر کې د متقی پنځه قول بیان دا په خلابل چا ته وي متقی متقی غټاوي خرچ خرچ کوي په سر را دې دوه ترجمه خرچونه کوي په سر را په حالت د فراخه دویمه ترجمه دا خرج کوي دي هیڅ سره او ذره په هغه امور کې خرج کوي په هغه ځایونو کې خرج کوي محل دی په هغه ما ام هداو کې خرج کوي چې هغه موجب د شروع دي او موجب د دفع د ضرر دي په هغه امور کې خرج کوي اثر چې موجب د شروع پای سر جلد د سرور کیږي جلد او دفع د ضرر کیږي چې دغه امور کې خرج شي موجب د جلد د سرور او موجب د دفع د ضرر والکاظمین الغیظ متقیان شو چې دې د فقې خپل غوسه څه مطلب غوسه ده یعنی ذات انتقام د اجان نه نالي ذاتی وا حضرت یوسف دا پکرا کله چې وراو درې پوه چې دا یوسف جنن په تخت مصر ناس او لچ باغی ولګي نو حضرت یوسف ودوی انتقام یوانه غس لا تسریب علیکم اليوم مېریګ اس کې پتا سني اس جب کون کی دغه سه والعافین عن الناس فورن الله ورته مخ دیو اوس دا ماسو اوس دا ماسو فورن الله ورته اچ فاستغفر دغه وخت استغفار غواړي واټو الله سره توبه وکړه من يغفر الذنوب لا احد يغفر استفام دے معنی خبر من یغفر الجنوب لا احد نشد یو چن چه بخن دے جنوبو کی لا احد الا اللہ بل متقی سو کی گناہ کی کی گی لم یسرو مداومت نکی فاغ گناہ فعلو چه دکم گناہ پدے مداومت نکی وهم یعلمون ادیب ہوئی گی پدے چه دا گناہ دا اولائک دا موضوع په صفات مذکورو د جزاء الله سره مغفرت درب ده دل جنت ده جاری به پکې نه همیش به جن ډیر خ اجر دې د عمل کو نن چې کوم عاملین په دنیا عمل کوون کی نیک نیک عمل کوون کی زمه کو دا غي خو اجر جنت خاج تیر شوی دی مخکس تاسو نو واقعا دارو سخن اهل مکه عنوان دا رو سخن اهل او اهل مکه مستر مکه بدمعاش ہے مکه وای اوس تاسو په څه قوت ما د تاسو نو مخکې ډیر سم کړ رو سخن اهل مکه واقعات د امم مصاب وګرځي په مګر نظر کې په نظر د عبرت سو انجام داری خو سو انجام د مکذبینو قوم لوط خریه تو وجعلنا عادیها سافلا ما اوچت کړه دا ټول قریا الټه د پاسم کې تو کانو قول مکه شام ته چې ده شام ان لبی ما من مبی هغه الټا قریا اوسم د سړک په غاړه دا هغه تور کانی په سوري دلی پراتل ان لبی امام مبی هغه د قوم لوط قریا چې الټا شوی دا وګوره هاذا بیان للناس هاذا دا مسکوم کلی وره لا تینو مسس کېګا لا تاسنو مخبتېګا چې نه پری نکملا مادي وسر مې کم دي زر سره وعده کو کته مؤمن کامل انتم ال دې کې څه پاتې دې کې څه پاتې زبد امریکه اټم بم پتا نه چلو زبد نیټو بمونه پتا نه چلو سماج سره وادرا خیر دې کنه پری دې کمای خیر دې کما دی وسایل دې کمی لیکن ایمان کې مضبوطی خپل ارادو کې سچ انتم الاعلان الله تاب حاکم ساتم غیب محکوم تاب فاتح ساتم غیب مفتوی تاب غالب ساتم غیب مغلوب او یو شی نه غواړم ان کنتم مؤمنین پتا کې کمال ایمان د دنیا هیڅ نه نیت ته به ګورو خالد ابن ولی فارسیانو ته خط لیکلو ایرانیانو یاره چې دا په اولاد آدم کې سلر سره خالد د فارسیانو ته خط لیکي او فارسیان څنګه مسلمانانو په مخان ده خیر دې کټو پېل خیر دې کسب پېل خیر دې کپاس لا حکم اندرې مکوه انما يقوم ما سر نو جوانان يحبون القتل دا الله بلار کې وته شهادت دا چې قن ورکی شهادت کما يحب فارس الخمر لك فارسيان دا چې د شراب او پیاله عزیزه دا مونږ ته شهادت ورکوله سمجه سره نارو خط سوران فإن معي قوم يحبون القتل كما يحب فارس الخمر ایم سز کوم قر دا به خود سر لګ بچې جنگ او خود کې د مسلمانانو او یا ته نمړش صحابه وکړه کله یاره مون خود الله دین د پار جنگی دونو ولې دا سړی مړ شو جواب ایم سز کوم جنگ کې خو ځای نو ته خو به هر تدبیر ستا ګټه کو واپس را لې نو غاجش کمل شوي شي کور چې سره وګی داغه دا مطلب نه خامخا جو واپس وره تا خو هر نه ګټه کمل شوي شي تریک ترو جنت لیکن کو واپس را لې غانم غنیمت الله صحابو ته او تاسو وای چې زم ولې او یا ته نمل جن کې خوې دا خبر ان يمسسكم قرح اورسه تاسو زخمونه بچې د دې زخمونو نه مراد هلاکت او یا او ته کورسه تاسو په وخت کې قرقن زخمنا شهادت فقد مسل قوم یقینا تاسو رسولی دی قوم تا کافران قرخون دغه سی زخمنا مثلو په مثل سات زخم ولی تاو یان دی ملک بیل تا بدر کې او یان دی ملک کړي نو ولی جنگ خوې جا اګه موت هغه روښ شو تبا شو کمل شو ته خو ژوند دې بل احیاء اندر تلک الیام چل چې بای چا خم و تلک الیام دا ایام دار دنیا ورځ نو دا ویلوا دې اړوم راړو بین الناس فما بین د خلقو کې اړوم راړو کله د اسبا باوار یو کله د ابا کله د بابا وار او کله دا ور دنیا ورځي د جنگ مثال د لارې د کوی د بوقې د حرب مثال د لارې د کوی د بوقې د لارې د کوی بوقا کله د یو سړی په لاس کې یو کله جنگ خو دا خبر اما زور ور ته خو هر وخت کامیاب کو واپس شي غانم او کلاړ نو شي ته اگر وښه تلک الیا دار ولی دنیا زعلوم راولوم فما بین دا خلقو کے کل زیو واری کل زبلوار دیو لن مثال درکو تلک الیا منودا یو دا افغانستان دی حالت باندې وګوره یو دا ہائے ظاہر شار آئے ظاہر شار داود استاد آئے داود استاد نرستو چرکی استاد رائے ترکی نرستو حبیز اللہ نین استاد رائے د حفیظ الله نرسو ببرک کامل دا ببرک نرسو نجیب استاد نجیب استاد نرسو د مجاهدین حکومت هاي مجاهدین نرسو طالب نن طالب هم دا دا خوشه چې تاسو نه ختمي یو رب ذات الله تعالی د پاکستان باندې نظر ما تاسو ته ودی یعلم کی او قانون خو دې کې ما درې ترکیب کړی دي ورځل خو به درې ترکیب نه کو ما وی زما خوخت شاوج الله ترکیب شاوج الله ودی علم چې قران کې راشي او بزایږي علام لیعلم کې بتعلیلی او بزای دی علام بل دعوه تکي فعلنا ذالک فعلنا ذالک پچاسو می جنگ او خود مسلط ناما فعلنا ذالک مسلط می که در باندې جنگ او خود ولې دا څه پر سره دا وکی چې الله والا پټوا لو لګي چې یاد راشي نو دا الله والا پټوا مو لګي اجرو کی خلاص پټوا مو لګي او عند الامتحان يكرم الرجل او يوان فعلنا ذلك جنگ او خود میں مسل ليعلم الله بچے او کلیہ یاد رکھا نسبت مادت العلم چې الله توشي هغه په معنا د تمیز او د امتیاز ترجمه ولې نه جنگ او خود مسلط لنو ميزا د پاره دې چې امتیاز راوړي الله پاک دچا هغه چې مؤمن صالح ویت او کنه کرم مؤمن د کټنه پد د کرم مؤمن د بچانا د دورن منافق نه امتیاز راشي د کرم مؤمن د دورن تاسو کو تاسو کې بلا منافقین دي چې ته او ذل الله اکبر الله ذلو پته موسلم فعلنا ذلك ما مسلط کپتا جنگ او خود چې تمیز راوړي الله هغه چې مؤمنین دي کرم مؤمنین امتیاز راشد منافق بل دوه مفهره یتخذ دا شهادت موضوعت یا بچی دا ډیر لوی شی خو ګران دی څنګه کې چې در باندې وخت سره دز او دست سړي ماته دا د هر چا کار ځکه نه کله طالبان ته مام جهاد کړ ما سه جهاد زره طالبانو ګورنمنت دور کې کابل تلال نو کو کبیر و غم دم شاګردو که صدر اعظم و غم دم شاعر که خیر خیر الله خیر خوا وزیر داخله اما سره درې کال چراب کې پاتې شو او وزیر داخله اره کوي جیب راوړې قایش ابو برته نا لکه ما خیر الله اوس موږ سره ګرځي چې ته غلط کې ته بمبوجي اوس موږ له کار کوو نه نه دا علاقه مفتوحه دي جیب کې کې نو نم سړی را سره کې نو جبر سراج ته ورسې مخ ته چیرې کار را چیرې کار دې ارته ما استادم تیر شوی چیرې کار ډېر لوی عالم دا چې کار باندې وړي جبل سراج ته ورسېدو دا چې سړک دی په ویخ دې طرف ته چې سړک چې ترې ګل بهار او دې خو ویخ جیب کې نه کو هغه جبل سراج د طالبانو ډکو هغه زم جیب کته تیریږي منګه نه وشو په مېلمانو دا دوا دوا مليوني دا دوا لخته دا دوا ميلا دوا لخته پکې شي دوا ميلا سو کو طالب نو هغه زمونږه د جیب د پاسه او دوه نه جو په موږ نه کولې یاره چې وې زنی ته مې نه نه نه دې ځل موږ مرګ لنی راغلی بیا اساسان دا د هغه چاړه کته پکاري چې سو پروت ويتخذ منكم شهداء هاي جو کوم پتا چکه شهیدان الله نه خوخی ظالم کافر مشرک دا د جنگ فائد دی ها یو فائدہ د جنگ جوړ کوم پتا کوئی شهیدان ولیو محزل بل دې چې پاک کی الله مؤمن دې غزا سره پاک شي دا فواید دي پاک کی الله مؤمن او بلا ويمحق الكافرين محوكم فتوسط د غزا زیاد کا وليمحص الله الذي داوش ام حاصل ولي جهاد بنک سم کې مونږ فرض ده سم کې نور فرایض نو په فرایض کې لوی فریضه جهاد لکه دا به معتری دا به نه کوم لکه چې هغه تاریخ ډېر ډېر ګران دي چې غوږ پاتې ګولې شي اې ته برچان کړو کی نیت مې وکړل د خلاص زر رکعات نه پاسو پرې یې خوار نه لیکن چې کله خبر شو جنگ بدر شو من پس نو شامل نو صحابه خدا شنو لکستا اوف اوف ګورو زنو مجنګ بدر داش یاره کته هم مقراله د غوښوي نو کما پکې ځان شهید نک دا شان اصول دې دی په زج ور پسې جنگ وکړ هغه کسانو چې تمنا د مر کوله چې خدای ماري او مقرا بیا نو اغي ته الله دا ولې وځو چې مکه تمنا د موت کوله اوسه دا ولې دا تفسیری مواد دي دا سره وشو دغه ماټو جنگ او خو دا د خود غر په لمن کې شي جناب نبی کریم تاسو کوی چې کومند خپل کړي او خود نو جناب نبی کریم یو غر غونډه وا دغه غر غونډه او خود غر نه ما په دوه سترګو لیدل خاتل کې نه ما خلق په ډیر خي دا د جنگ او خود اخ د او خود غرنا ور سره لګي زل محاجات کې او غونډایلا اوس وت موجوده اصطلاح کې خلق جبل الرمان توي جبل الرمان عبد الله بن جبیر ته هدایت کوم فتح او کا کشکست ان قریب شروع کی کوم فتح او کشکست کو دا جبل الرمات بن پرې ده دا ډیر ناشنا مورچا کوم فتح او کوم هدایات د پیغمبر به منو مکوږي اغلی بیا چې په خبره کې عبد الله رشدی کوم فتح اوس اندر دې چې دی را کوش دیم شروع شو په مال غنیمت کافر مو قبیا موندا څنګه بیا چې دیم را دا ډېر اهم بورچا دا جبل وو خالد ابن ولید دی وخت مشرف په اسلام نه جنگ احد کې نو د مشرف په اسلام نو کله چې و ټپا چولا کې دا چې دا مور چخاجا یو نیم سو کسان تیر انداز یو نیم سو کسان دا هوا ځل قبیله هغه هوا ځل چې دا غشبه خطانت خوشبه هغه یو نیم سو کسان ځان سره راوس جرستونه خالد راغه هغه جبل رمات قابو صحابه لاندیو داسې شروع په وکړه لکه د شقان نشد دومره مهلت ورنکه چې اصلح راوالي بس صحابه کوشش کو چې غره تخته پنا پنا دورو موقع ورنه کچې دی خپل اصله حرام باران ته غره تخت او دغه منظر هغه تفسیر عثماني وای دا هغه وخت چې تمام کفار شجاعت په پیغمبر جناب نبی کریم خپل پسپینا خچر سورو سپینا خچر باقاعد خچر دا به روان دي کول طرف د کفار وټا راخره به طرف یو आवाज ورک صحابه ولا الی عباد الله انی رسول الله علی ما دراش کما د امن په حالت کې جمعات کې نیویږي دي چې رسول انا رسول الله نن د غشو د تورو جنې زو په میدان کې وایم ان علی احلی انی رسول اوس هم وایم چې انی رسول دا نبی کریم اول تمام سر تفسیر عثماني وایي چې تمام کفار شجاعت د نبی کریم بهر تقدیر دا اق واقعات اشاره اق لقد كنتم تمنون الموت او صحابه و تاسو تاسو تقالا د موت کولا هاي یو گزارا ولې چې سر پکې ور من قبل ان تلقوا مخکې د ملاقات تاسو د مرګ هاي او خود کې تاسو ولید دا مرګ تاسو وته کټ تاسو میدان پرې خو دا ولاړ یو پیغمبر خدا پاک هغه چغه وا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب ان النبی لا کذب ما محمد الله رسول دې سره یو بل واقعا نکی جنگ احد کې یو لوی کافر عبد الله ابن قمیه هغه گزار کنه دې مصعب بن عمر خپل سینواز فزای شي دې عبد الله بن قميه شغقا خبر شه ما رسول الله قتل ابلیس حرامی ولارو هغه په کولن دواز چغکا وی جناب نبی کریم وفات دې سره هم لوی تزلزل په صحابه او کراغ تزلزل دینو داوی چې نبی کریم شریف چې موږ وسکو بس خلاص دا آیات ما محمد الا رسول لګي پیغمبر مگر رسول قد خلق من قبل الرسل دنا مخکې رسولان د دې اغیم زیاد جنا کړی افاین مات کده په تبعی موت مرش او قتل یا قتل شپ یو غزوه ان قلبتم على قادكم تاسو بو واپس کېږئ په خپل پوندو کې نه ارتداد کله دې کریم وفات کې قتل شو تاسو به بیا غزول دین ته نا کاغه موت شي قتل شي دین به ساری جاری سات اب تاسو چې منو ومن ينقلب هغه څوک چې وړي په پوندو یعنی د اسلام نه وړي وګرځي په پوند لن يزر الله دین د خدای بساری جاری دې زرن نشي رسول الله زرا پر من بدل ورکو هغه چاته شاکرین چې څوک شکر گزار ترغیب ال جهاد جهاد کول نه دي مړ بشو نو ولې کستان یا ټبل فر سال مقرر یو زندگی دی ختمی دي سال نو کور برانش مر سړی نه دی او جن راځي چې به غزا نه لاړ مر راځي په خپل مقرر نیټه برا کور بناسته نو خنه چې ستاد میدان جنت ستاد لاو شو چچ کدی ته لا ناشرانه نه ودی جنکه په کوټو لاړی درانا سره شاجو له در باندې درو دا مرګ او دا مرګ چې کله اعلان جهاد شو ته کندو ته ټوک چې کندو هغه کې تور مار یو دي ټیک او خدای یو کې چودي زر دې چې د جزا غاني ورکم احسان معلوم کوټا ادا جهاد ما یواري پتا شي سابق هم بیا وبانی مې په سابق امتونو مې دا غمیا یوازې څه د پیغمبر سرپرسته کې جهاد نه کړ سابق امتونو د خپل انبیاو په سرپرسته کې جهاد کړ کای من نبی دیر انبیاونا قاتل ماو قتال کړل د پسر پرست چا قتال کړل ربیون الله والا ربیون منسوب سره الله دیر الله والا ما وهنو نشجی نه همت به نه زماون تراجم کو سابقون ما وهنو همت به ملدی لما د هغه تکالیف په مقابله کې چورسی دی ته پلار د الله د هغه تکالیف مقابله کې ما وانو همت به ما ضعف نسس مستکان نستړي والله يحب الله غفور صابرين بلکې دغه سابق امتونه دی خو ګوره دغه صاحب عین میدان جنگ سناشنا حوصلی ما کان قولو ما کان نو قول دغه سابق امتونو په عین میدان جنگ کې نو قول لدی نو قول لدی دغه سابق امتونو په عین میدان جنگ الا طالبانو دا کان خو اسم خبر خو نو قولهم قران کې منسوب دی دا خبر شو قوله اسم سو او کنا فعل دا قصونه دې سم خبر خو نو قولهم کو منسوب دی دا خبر اسم سش ګوره چرای کا ما قال قولو نو قول لي الا ان قالوا دا اسم ما کان الا هذا القول قولا ما کان الا هذا القول قولا اقول له ربنا اغفر لنا ذنوبنا گناو بخي زمن زیاتی و بخي اغا زیاتی شوی نبی امرنا فی دیننا ثابت و سات زن قدم من امداد را فمقابل ذکرون دا بد اغیب و عذاب سابق امت فآتاهم الله وربک دی ک الله بدلی د دنیا ډیر خې بدلی د آخرت الله خو خې نه کو کار دار یا ای الذین آمنو تنبی برای مومین او مومینو چلو د کفارو اطاعت مکوه دی سر میل جول مکوه دی سر تعلق مساته نمی کافر سرا چاہے امریکای چاہے برطانیای ورنر دنیا په لالچ کې بجراونی ځان سر بدی یهودی او نصرانی کی یهود اے ایمان والو کته اطاعت د امریکای برطانیای او د مطلق کافر ته نتیجه بدای واپس بدی کی په پوندو مرتد تکا مقام خدا بیا جهاد مې یې کې چې دا یې اصل حق یا مې یې کې چې ډم بم دی دا خو هله کېږي چې زه زړه مضبوط کوم ستا مقابله کې به داسې زړه وګرځوم لکه د ګیدړ دا زه په ځای واجب تاسو ګورئ د هر درو آیاتو وروسته جهاد سنلقي في قلوب زبواتهم قلوب الكفار داشي روب واچو ولی بما اشرکو با سبب یما مستریا بی سبب شرک شرک باللہ شریک نشي دا الله سره ما هغه معبود چې نه جنازل کړي الله دی په دغه معبود باندې سلطانن دلیل نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی نه دلیل وحی ما واهم النار ددی زی اور بے سمسون دیر لاکار زی دی دا ظالمان مسوا زی لقد صدقكم الله وعدا بچه اخد سره ولا هاي ټول جهاد اخد سره بينه جنگ او خود کې صحابه او د شیخ راستو شو وخت ما وو چې خالد ابن ولید راغی غشي ور لال میدان پرې خو میدان پرې خو لال غرون چوخت بیا صحابو داغی نه رستو بل چې موږ سره خدای او عادت کړي و د پاتشي دا شکست ولر سوال دا جواب نو ما خپل وادري شات دا بن پریدی دا مور جوان پریدی دا مخالفت دے دایاتونو کو دا دویم ځل کې چې کسراغ پس کا فتنه دا استاد عمل کو ولې مور جبره لقد صدق الله رښتینی کتا سر الله وادا فتح درک اغیز غلی دلتا تو ورپسې استغسونو طاقت لول غیلرا فمحلقا هغه مخ کې تور پسې تا هغه کټ کول خاص کټ کول جو قتلول اذنی پر فرمان درب حتا اذا فشلتم ها کله چې ته بوز دل شو هغه بوز دلی گاو وتنازعتم تا جګړه وا ټول یو بل سره فی امر رسول امر رسول سو نو بپره تاسو مخالفت کو یو بل سره امر رسول واجهتم نافرمانی موکړه د امر رسول کلا من بعد ما پس هغه مال غنیمتنا اراکم جو قول الله تاسو لا سیده تو قول ما هغه مال غنیمت تحبون چې دا هغه خلق مال غنیمت ټولین مونږ ورنه را کوش خو تاسو د وجه نو خو چې مال غنیمت ټولې جنو بس اختلاف نه منګم کوشي ها دې دوله ځنی او ډلې وي کوزي وو ځنی وي نو کوزي اگر چې اکثریت داو چې کوزي من کوم تاسو کې دوله وي چا اراده لرله د مال غنیمت لیکن چا اراده لرله د آخرت نو هغه فتحه د فتح نقشه جوړه کړي په ما ته وګوره هغه مخکیو تور پسې دب باندې ورکو هغه مخکیو اټور پسې دب او چې کله مخالفت امر رسول نو شو لاړ ما من من کوش شو هاي ته مخکې هغه در پسې و دب مې درکو ثم صرفكم ناول خطاب فاتح بیا واړو الله تاسو لره واړو الله انهم د دین بیا ستا شاوات د مخو دبه در لیبتلیکم چې امتحان والی الله ستا لیکن کسو اوس ستا د وجه نو تیار فتح په کس بدل خدا صحابه سمرن رشان ما تا ته قران کې دا خطابات نشته تکحبوت اگر چې مخالفت د امر رسول دا هغه مخالفت پوجا د یار فتح په شکست بدلا خیر دې کوم مخالفت وشو تاسو سابق او مال ما تمالونی ثم لقد عفاو د دې نه ډېر متاثر کېږي دا بل چا سره دا خطاب شي خیر دې کوش خیر دې دغه ننسم ستاسو سابق عمل زما پر ریکارډ ده لقد عفا کشوشما عفا والله ذو فضل سنا شنا شان بسحا یا بار بار تاسو ته به ایچا د عظمت خایل ګن خالص ګن د بنجاب عظمت بسحا والله الله پاک یقینا خدای خاوند فضل په المؤمنین نقشه بیان سر از ظرف متعلق روخا دا ترجمه نو از ظرف متعلق والی متعلق صرفکم سټم ناړو یو احد دا پشام داولنه پشام نکته یو ځانتا پشام هاي پاک پیغمبر تفسیر عثماني وی جنگ یو خود هغه وخت چې تمام کفار شجاعت د پیغمبر والرسول يدعوكم رسول आवाज در کو تاسو ته فی اخراکم پرست تاسو درست رسول او څه اغاواز کوم الی عباد الله انی رسول الله انا النبی لا کذب انا ابن عبد لیکن صحابه خود غیرت ډکو کړ دا خو به غیرت څه فاصابکم غمم بغمم اصابکم غمم بغم ورسه تاسو اصحاب یو غم پس دبل غم نا کم یو غم د یو غم د هزیمت دویم غم د نبی کریم رنج چې تمنګ نه خپشي وي تاسو میدان ولې ورسه چار چغم حکیمت دویم غم رنز نبی کریم های منگه دڑا نشه کلی پریوت اوس مخکې وره لیکه لا دیتا متعلق حاجت او کله زما ترجمه خدا نه چې مشرک دی ځای کې دی دغه سلویخ ځای مشرک دی دې نه به جوړ شي دې کې خو علم نشي نشي قران د معلوماتو نه لیکلا جار مجو متعلق یو خیا او خبروکم او خبروکم او خبر در کو میں صحابہ دیو جی خبر نظر کو ما ان ترجمہ بوکا گئے ارزے کیوں کا خبر در کوم چاوتا لیکن دا زړې واقعات دا زړ واقعات چې تاسو ته بیانو دا نمک فاشی نه دا تاسو په پر هرونو مال کې نه جوړو دا نمک فاشی نه دا دا صرف په الله کې ده پس نه مخواشي نه چې تاسو په دښمنو باندې دي او خبرو کو تاسو په ځړه لیکه لا تازن مستاقات تبور دې د پاره چې نه چې خفا علامه فغه ما دي غنیمت تیار غنیمت بوج تیار دې د پاره خبر درکو چې نشه خفا علامه پما پاتکم چې پوک سر تاسو نه ولا ما نشه خفا په هغه چیز چې تاسو تورته شکست والله خبير الله خبر هغه چې عمل ثم ان جی ما تو ګور او دا اواز چې پیغمبر ورکو الا عباد الله دا تفسیر دی بل کله چې نبی کریم آواز ورک د کلی دنیا مخلصین په حق د پاک د خپل معشوق اولاد اعظم کلی دنیا کې مخلصین اصحاب محمد اوس دا قدرتي امر قدرت چې داغي دروان دي بچي بل صورت نو سیوار دي نه چې ځان ډډ تکي اغي دور مقور نه کې خپل اصله حرا وای بلش لاشه اوس مخکې ګورې ثم انزل عليكم من بعد ذلكم قسم په خدای دې کړې چې خیال وساتو چې عاقبت بم سي بدون آق لا عاقبتن لش را لپخپل اصلحو را لوړې شو لا عاقبتن را لوړې شو پخپل اصلحو را لوړې ادا چې وشو چې بوشي دا غل نه وشو دا غي سرپرستی ابو سفیان کولا ابو سفیان دروان دی بل هیڅ شي پاتې نشل تیخ دی او دې چې کله منځان ترالو پر اصلاحي تلاش دغه ته الله په دې او پر کالی راوستا ایستلو وی یو پر کالی پر راوسته چې هغه پر کاله اثر دا او چې دې زونه یو په من تړای تړای یظنون دا اغی گمان دا گمانون کول پا اللہ غیر الحق غلط گمان غلط گمان دا ظن الجاہلیت دا دا غیر الحق تفسیر اغا غلط گمانون کمو گمانون جاہلیت نو دے بیان دے کنا گمان دا دا څه واقع کړ قل تو تو ان الامر فتح چلا دا قل کې قل الله سره دا منافق دي یو قول فی انفسهم دی پټی په خپل ژوندو کې هغه حسد چې نه ځای چاته وای د دوه نه تر ایو تر یا سړیا سی واجب دا سی وای دوی مې سره یقولون دی وای لو کان لنا من الامر کما نلې دې امر نه مراد فتح نه دی دې مشوره مانوی دی ابو جهل دلا انا عبد الله بن ابي دلال نه واپس شوی چې زما مشوره نه منې څه شو تعرضی جنگ نه کو دفاعی کو بینا تعرضی کو حضلار نه واپس شو دا اکا ته اشاره وای دا منافقی لو کان لا من الامر کوي موږ د مشورې نه څه شي ګزه موږ په مشورو عمل شي ما قتلنا هنا هاي من بدا قتل قتال نوش اډو کورمو کې ویل د چا مرګ مقرر نن اپ ټیک د کور راوته او هغه ځای ته ورسېدلو مزاجې زید اړه زید ودی یبتلی الله دته ما تو فلې کې داو عاجفل فعلنا ذلك فعل من دا کارو سبا جنگو خود مسلم جنگ یو خود مسلط فعلنا ذالک حکم دا کار جنگ یو خود مسلط نیت دې تاسو کې بلا منافقین اته منافق پته نه لګي سو پور چې jihad منظوري را نشي چې پته ولګي چې خو پته نه لګي تاسو ظاهر و ظاهر کی الله پاک هغه چې ستا پړ کی دي چې د مخلصین او اخلاص د منافقین او نفاق ترجمه و ظاهر کی الله را چې کم تاسو کې دي د مخلصین او اخلاص د منافقین الله علیم د پخاوندان وشي تسلی د مؤمنین لپاره ان الذين تغري ما وختي څومره زور ورکړ لقد عفا عنكم ايو تعبير دا صحابه الله ته سور کران دا خو یو قدرتی امر کې مینس کرا ہے قدرت هم دا چې نو هغه ته دارو کو کو راغ هغه قدرتی امر بیا ګوره چې ختم په ختم چې د اس عظمت ته صحابو نشه معلوم بوله دین معلوم ما تا ته بدا شو هاي لقد عفل عفا او خیر دې خیر لقد عفل لا دویم ځل دریم ځل ان الله بشری زنسا ان الله دنیا کې او سرټیفیکټ غوښتو یا ایو الذین آمنو لا تکونو کالذین کفروا وقال رب منافقین واچو او دا سی یو پینځه منټه چې اسې پاسه هم کار بموش قران ځای بزر د جمعې ورځ ده ان شاء الله د کوشش کوم چې پاوکه مې کخېری ختم اله اله پاسه نو خیر تنسیو څنګه وګوره ډیر لکن نن جمعه ده نن مکوه ډیر اسو ګرځي راو ګرځي طبيعت کوم خوش الا الا دا درجه دا پورې لاش